سم اجر نه غواړم او که فرض کئ مودت فی القربا اجری نو غواړم لیکن مزه مودت فی القربا کی دری اقوالا اول قول د مجاهد حسن بس غواړم ستاسو نه دا خبره چې دوستی د الله وکړئ دیم شعبی د ابن عباس قرابت ته پیغمبر د رسول قرابت النسبی د رسول الله صلی الله علیه وسلم هیڅ نه غواړم لیکن غواړم چې تاسو د خپل ولای لحاظ زما وکړي درېما قلبي د دین رانا قلقی هیڅ نه غواړم لیکن غواړم قربا چې زما د اهل بیت سره محبت کوي اغوی تا تکلیف مرسوی نو که استثناء منقطع شي آیات منسوخ په سوره سبا باندې نو منګه مستث استثناء منقطع کړه متصل کړه کلام بنا که په ادعا او په فرض که مودت فی القربه اجری نو غغوان د خپلولۍ درې مستاقه د الله سره مینا نسبی مینا د نسب خیال مې وساتئ او دریم د اهل بیت خیال وساتئ دی تړیږي په الله پاک باندې دروغ مودت فی القربا څخه الټا نسبت تیرا کوي الله تعالی وَإِن شَاءَ اللَّهُ يَخْتِمْ عَلَى قَلْبِكَ يربط على قلبك بالصبر على اذاهم او ان په معنا د اسره خو چې صحیح پیغمبر اراده د دروغ وکي نعوذ بالله دا حکم دی دا غلام نه دیم یختم علی قلبک تسلی براولی پزړستا علی ازاهم يختم على قلبك فاول توجيه د رسول الله صلى الله عليه وسلم افصح ابلغ عقل زیات رښتینه بل څوک نه ويمحو الله الباطل د قطاده په نسبت دی ويمحو الله الباطل دا اثر نو کلام دی رسم الخط کی دا وو نه حذف کیږي دا مکتوب عثماني دی او دا ترکیب فرع دی حذف توو د شرط د وجه نه نه چې ان یشاء الله بلکې د قانون د وجه نه محوا د د لاندې نه ده بلکې دا مستقله جمله ده دویم کسای وی چې کلام کې تقدیم تاخير دی والله یمحو الباطل او دا یو صنع ده قرآن کریم اصل دی کل تقدیم تاخیر کئی بنی اسرائیل دا يمحو الله دا عطف كب يختم اصل کی یمحوشو والله يمحو الباطل على كل حال ومصاحفو کې وونشتي نو د التقاء د سات د وجه نه نه دی بلکې دا عطف ته په یختم باندې کلام کې به معانقه شي ويحق الحق او ثابتوي حق لرا پوعدو خپل سرا یقینا د الله پوره پرازونو د سينو بی امور سواحب الصدور راز د زړی او زړه په سینه کې دی وهو الذي يقبل التوبة عن عباده دي صورت کې مونویلیو دو دعوی دی توحید طول انبیاء توحید شوی دی و ماخذ دیار لسم شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا خلاف باغیان کوي ماخذ سوار لسم وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا او صورت په دې دوه خبرو روان دي ټول آیاتونه د دې دوه سره لګي نو دا د اولی دعوی سره خاص د الله ذات ته مضمون ملګری لیکي نو د آیات تلان دی به اولی کی چې متعلق به دعوه اول چې قبلوی توبه لرز بندیانو خپلونا اما عافی کوي د بدو او په هره پای چې کوي تاسو ويستجيب الذين بشارت ولو بسط الله الرزق لعباده جواب د سوال مقدر مهربان بادشاہ دی نو د خلقو رزق ولی نه ټول یو شان تکي ولی نه که فراخ کړي الله روزي لعباده د پر د بنیانو خپلو زیاته سرکشي به کړي پزمکه کې لیکن را لګي پاندازي سره څومره چوغړي الله په بندیانو خپل باندې خبردار او لیدونکې د ټول د پاره چې یو شان تفراخي الله پاک د مال ورکړې نو یو حاجت بینو پاتی نو دهریان شوی بو لغدغاو دویم نظام د عالم به خراب شوی او هغه دا چې مالداری د ګټې وټي چل ولنه ورزي نو غریب له الله پاک نور ور کړی او پدې سره د یو بل سره تعلق لبغاو دریم کو ټول له یو شان رزق ورکړي نو عبادت مالی به بالکل ختم شي اشکال چې زینو له خزیات ورکړو داغي جواب دادې چې خاص مؤمنان چې باری تعالی دا غوي د حال نه خبرو کو دوی لډیر ورکم نو سرکشي نافرمانی نه کوي نو لبغاو فساد شو گناهونه شو سعدی د دې مثال پیش کړي پښور الله پاک وزري ورکړي نو دنیا کې به د چنچړو نسل ختم کړو ادا الله متصرف ته الحمید ستایل شوی خوخه بچ قز دغه کولا استسقا سفلی وما بس فیهما جوی او هغه چې خوار کړی دی په دې دوړو کې من دابه زی روح زند سر جامع البیان لکی وفی السماء دواب چاویلی دی چې د دینه زمکه مراد ده زمکه کی ګرځي را ګرځي ساروی مراد دی سنا نو کتوه په ملائکو باندې د دابي اطلاق چې حدیث کې راغلي دي چې فرشتي په شکل د اوعالو د پیسانو دي او داغو اندازه خودلی ده ومن سفیهما من دابه ادا الله پر جمع کولو پر غونډولو د دوی کله چې غواړي قدرت والا دی وما اصابكم من مصيبه تخویف دنیوی او د پنځشتم سره لګي ويعفو عن السيئات اذا تضمن المبتدا معنى الشرط فيصح دخول الفاء في الخبر ما اصابكم مبتدا فبما كسبت ثابت بما کسبت او هغه چې رسی تاسو ته تکلیف په سبب دا غي چې ګټه وټه کړی لاسونو تاسو کړی لاسونو اکثر عمل په لاسونو باذن الله په تقدیر او په حکم د الله سبب د انسان ګټه وټه او عمل شو او معافی کوي د ډیرونه کوم کلا ساوره مرشي کلا اورو کې نه جوړ شي آسان جواب دا دی چې د شی د پاره اسباب شتای غټ سبب خپل ګناه نورم شته ساروی ماشوم دویم جواب په اعتبار د ملکیت سره مشر پی کړیږي خفقیږي ومن آیاته جوار فی البحر کلانان تخویف دنیوی پشاد دریاب اکسیجن دی نو جهاز پر روان دی یقینا په دې دنیا کې لایاتن خامخا دلیلونه اونخی د پاره د هر صبر کون کی شکر گزار آیا دریاب کې د سبا ډېری مخې پیخیږي لکل صبارن دریابی سفر ګرانی شرط محذوف کا چه ان یشاء یعصف الریح سیلی به تیز کی یا به هلاکی دوی لرا په سبب د عمل د دوی او معافی کوي د ډیرونه سیله ډیر کړه طوفان جاز غرق شو یا هغه چې در کړې شوی دی تاسو ته هر څه چوي متقد ژوند لاند دویم باب د دې زنه شروع کا دریم او تر اخره او اذا ما غضبو او کله چې غصه شي دوی معافي کوي والذین استجابو ها کسان چې پوره خبره مني فرمان قبلي درخوان هغه کسان کله چې ورسی دوی ته ظلم زیات دوی بدل اخلي بدلا د بدای بدی د پښنداري چا کې معافي انما السبيل یقینا حقدار د ملامتیا هغه کسان دي چې زیاتې کوي په خلکو لټي پزمکه کې ناکا شرارت دغه کسان د دوی د پر عذاب درناک ولمن صبر چا چې صبر کو او بخنه وکړه نو یقینا دا د فرض کړې شو کارونه فما اوتیتم من شئ فمتاع الحیات الدنیا تزید فی الدنیا شو وما عند الله خير د اخرت د نعمتونو د حصول د پاره وما عند الله خير صفات ذکر کړي امور د فی عذاب للذین آمنوا یوم شرک نه کوي وعلى ربهم يتوکلون دوا شرک خفی هیڅ شي ته التفات نه کوي او دا دو صفتونه ایجابي شو دری والفواحش كبائر الاسم اقوال الشركية فواحش افعال صلو ظلم نقي داشو حقوق الله حقوق العباد و اذا ما غضبوهم یغفرون احسان مسله شوا غصه د غیرت توجه نه ده لیکن بدلا نه اخلي وامرهم شورا بینهم کار د دوی د جرګي وی په منځ خپل کې دیمه معنا شیخ ته پنځیر رحمه الله وکولا دین د دوی وامرهم شورا بینهم شورا جوړول د احکامو د پاره نه بلکې د چلولو د پاره اسلامی شورا قومی سمبلی کم چې الله او رسول ویلي دي داغي اجرا به په ملک کې کوي مغربي شورا قانون سازي کوي اسمبلی ناسته دا قانون جوړی قانون جوړول مقنن شیخ الله او دا صفت ذکر ذکر کو چې د صورت دعوا توحید فی الحکم جاری کول د احکام شرعیه او د شریعت په دنیا کې اغیل شورا پکار ده او دای مینس کی ذکر کو چې کور پسې دی له انفاق پکار دی والذین اذا اصابهم البغي نه صفات شو حقوق حقوق العباد ایجابی سلبی د دې نهم صفت او د دې څلورم د یو بل سره ټکراو دی نهم وی ظلم زیاته در بنیو شنو بدله به اخلي هغه وی و اذا ما غضبوا هم يغفرون جواب دا دی چې جنایت دو قسم دی اول سړی جنایت کو پاغیخ پیمان شو چیر بدران شوی دی معافکا هم یغفرون نادم شو پی دویمه جنایت کړی دی او کلک جپ ولاړ دی بدلت واخلا انتقام دویمه دا د داعی صفت دی د حق پر صفت دی غضب په وخت د دعوت کې لیکن د دنیا په امورو کې بدرګزار کوي دریم جواب دا دی چې دیزه کې صيغه د امر نشتا عزیمت معافی او دا رخصت شو لا خار بابا جی زما د استاد د والد مرحوم استاد مؤلف د خادمه الکافی لا خارای باندې چې مشهور ده او غزه اوس مباد ده وما عند الله خير وابقى دنن زمانی پیران راهبان دا ټغان دي شیخ ته پندای رحمه الله با نړۍ تسبیح ښکارا به کړی دسی د ټوټا پوټا د طالبانو پوزي پاکوم ملګری څنګه لتنه ما زمنګ ملګری گمراه شو کوړي زمنګ ملګری کوي او قیامت شي او شیخ تنه تاسو کی نو سبا وای الله د تپوسنا پس ملګری څنګه راتلو به مخکې شي ما دا د خلکو دوکا ده خلک دوکا کوي جمعې د مړي په شان به سترګي توري کړي د جونی قلا پیغله رواني پیر سیب دی د رهبانیت نه بوی د شرک زیخه تزکیه تک سیز دی او د قرآن او د سنت موافق تنن زمانی پیران چې کوم اذکار خی احادیثو کې د دې دا کیفیت نشته ها نوړای غوړی خپلا د چا چوف او بادشاہ پوری لسی وزیر اعظم سره ملاقات کړي ترګی پوری قبر را روان دی الله نه ویریږي خپل ملګری پردی سکای من از بیگانه گان هرگز نه نالم که با من هر چه کرد آشنا کرد زمون شیخ قصه کولا جمی خو زدی ملک سخی او پخا ډیر سختو جماعت په زړه طریقه جوړو یو ملنګو خز پریخه نو چارچوبه کیو شیخ سیبوی زراغ لما تیاره ده دې چارچوبۍ کې دې یې ما ویل ته دې تکلیف کې نو ما ته یې کار نه کیږي مې څه کار وی زما پیر دې خلق ولا پراټي وروړي چینا شای ګرځي هغه سړی و پاکو نو مال یې راوړي ویدا ته وګوره ما ما اولی په مصیبت اخته کای نیو سړی بسم الله لیکلی و بیزان لا ځان لا میم ځان لا اوس ټول نشتا ما فیل کو نن سبا خبره پټه نه پاتې کیږي او که خبره خورای نو طالب او خزی ته وای طالب باندې بیا خارخ لګیدلی پم چې کله به ټلای نه پاسم خورلانا خوری تا تیویم خوبل چا تیویم موعده اغرا مطلب وای وای خان فما اوتیتم من شئن نو هغه سړی دی ګیله وکړه ګوره وی تاسو فعل کړم معنی ما نه فعل کړی زه خبروم نه خپل پرچی فعل کړی نو مال خو پلانی په باجی شکاو مې غسلی خو راوړې ما لهم په دی او چې سپارښونه پکې نه رومي وای الله الله مې زني از بحرنا بے طمع پیش او الله را بخوان الله الله کوي د ډوړې د پاره بی تمه راشه او الله قول له فما اوتیتم من شیء فمتاع الحیات الدنیا رومی مثال د طالب د دنیا پیشقی او د طالب د اخرت د دریاب پینځه خوا کوهی ته ارتاو شو کوهی پینځه خوا وی خوری د کوم ځای نه راغلی وی د دریاب نه وی دریاب څومره دی هغه ډیر غټ دی د الله نوم د خبيث چیز د پر یادول چیر زما په دنیا خشي فما اوتیتم من شیء فمتاع الحیات الدنیا رومي په مسله د توحید کې داسې درجه ته رسیدلی و چې د مخلوق وجود په شان د بړبړکو غاڼه عظیم چې کله مسله ذکر کړي وې د ممکن وجود په شانتا د بډبډه کوي دي په شکل باران وکړنه جوړ شي مات شي د رومي په خبرو څوک نه پويږي نو کله په اعتراض کوي یو ځکه وی ایتو از حالی گذشته توبه جو که کند توبه ازی توبه بگو وی ای سړیا ته د تیر شوی حال نه توبه وباسي نو د خپل توبې نه به تکله توبه وباسي غامز خبره ده مقصد دا چې تو یا الله ما ته ګو زما ګناهونه معاف کنو تا خو خپل وجود باندې چې زه یو هستی آیات کی د اخیری د آخرت د نعمتونو د حصول د پاره نه صفات الله ذکر کړو ایمان توکل ایجابی سلبی مناهین کی فواحش غصه د غیرت توجه نراشی بخنه کی دا الله پوره امتیاز عبادت بدنی دین د دوی متفق علی و امرهم شورا او مالی والذین اذا اصابهم البغي ظلم زیاته ولمن انتصر بعد ظلمه دفد وهم کی لمن انتصر بعد ظلمه بدنی مالی عزت ظلمه اضافت مستر مفعول تا دو دریزه بنده ویلیو چه من او ما عام المعنى عند الاصوليين نو اولائک صيغه د جمع ولمن صبر وغفر تاکید ځکه پیش کوي چې دا عظمت دی او دا خلاصه د مخکینی ټولو صفاتو ده صبرا وغفرا مخه اړو د خپل بدلینا جاسیت وار لسم حجر 85 کې امدا راځي وتر الظالمین تخویف اخروی وینی بت ظالمان کل چوینی عذاب جواب د دې پټ دی د سجده کې تیر شو فاتر او داغي و دې شمعات ربنا اخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل الله مون دنیا ته بیا راو باسا لینکو یقولون هل الى مرد من سبیل وی بدوی اشته واپسې ته سلار وتراهم يرزون عليها خاشعين من الظلم ویني بتدوی لرا چې پیش کولې بشي پور باندې سرکوزی بوي د ذلتنا او ګوري بوي په نظر کوز اشکال دا راځي چې دوه خو وړاندې اوقات مختلف دي دویم دلته د زړه نظر مراد دی اکو رسیدوی ته تکلیف په سبب داغي چې مخکې کړي د لاسونو د دوی نه یقینا انسان نه شکرې خاص الله لره بادشاہي د اسمانونو کې سورت کې مسله د ولایت وا تشریح وا ورکی چاله بچو غواړي انسان لونه او چاله بچو غواړي نارینه او یزوجهم یا برغ ورکی دوی لر جوړای الکان جنکی ويجعل من يشاء ګرځي چل رچو غوړي حقيمن شان دا محکمه باری تعالی بل چاته نه دا والا کړی ولی ځکه دا الله حکمت والا او پوها قدرت والا علیم پوها قدرت والا رحمت سره ازخنا سیئی سره تصیبهم اشاره دا انسان ته لګ نعمت میلو شي نو د کار دې تکبر د دنیا نعمتونه د جنت په مقابله کې لږ سیئتن لږ باندې غلې چړیر شي خوشحالی دا درگاهونو نه غواړي نو چې کله تکلیف ضرور سي مصیبت کې نو ته فریاد کوي په حالت خوشحالی کې مستی نه وپکا تکلیف کې فریاد شتی کی یو چیز نه بل چیز انسان درې قسمه کو زنانه مخ کې کړه او دا من امارات الساعه د دوړو اصل چې دی نارینه او یزوجهم برا رومبه مصداق د لوط علی السلام لونه وی ابراهیم علی السلام الټکان د نبی علی السلام وی الکان جنکی ويجعل من يشاء عقيما يحيى عيسى عليهم السلام خونسا مشکل دا په اعتبار د اکثر د تغلیب سره انه علیم قدیر الله پاک قدیم قادر دی وما كان لبشر ان يكلمه الله الا وحيا د اولی او د دویمی دعوی دوړو سره لګی نشته طاقت د یو انسان چې خبرو کې د سر الله مگر په وحي زړه سره تعلق ساتي یا رستو د پردینا در پردا موسی علیہ السلام نبی علیہ السلام ویخی که په خوب کې یا راولیږي فرشتہ اصلی شکل باندې مثل سلسله الجرس کله د بیان وکړه هغه وی ګوره زه په بیان نه پوهیږم تاسو اعتبار به خراب شي نوی بیان بکای منبر ته چوخو ته فضیلت علم ذکر کوي وی فقيه واحد اشد على الشيطان من الف عابد یو عالم دروند په شیطان د زرو عابدانو نه اشد معنی په باری سره وکړه بریلی عالم چرته ناستو هغه اعتراض وکړ چې مولانا ترجمه دی غلطه وکړه را کوس شه تواضع یو ګره کنه ما ویلو زنه پوهیږم را کوشو هغه ته وی چې کوم ځای می غلط وی وتا د اشد معنا په باری سره وکړه ازر پکارو وی دا غلطی رو توخه چې آینده ځان بچ کم نو په اشد معنا ازر پکار ده شیخ الهند رحمه الله ورتوی چې یاتینی مثل صلصله جرس وهو اشد علی ضرر برسی خاموش شو الا وحیان زړه روبرو لدينش أو من وراء حجاب يرسل رسولا فخبل شكل فشكل بنده متعارف غیر متعارف وکذالک اوحینا الیک روحا من امرنا دلیل وحیی وما كان لبشر ان يكلمه الله جواب د سوال دی کته پیغمبر وی الله به در سره خبرې کړې وي اقسام د وحتهم دی آیات اشاره وکړه دلیل وحی دغه سی وحی کړه دې مونږ ته قرآن طرف خپلنا روحن فرشتہ راضی په حکم زمون ما كنت تنه پوي دي چې سره کتاب ولل ایمان او نو په طریقې د اصول د ایمان تفسیری لیکن ګرځولې مې دې لرغنا چې خو نو کو پري سره چاته چوغړ د بنیانو خپلونه وَإِنَّكَ لَتَهْدِي ما كنت تدري رسول الله صلی الله علیه وسلم د نبوت نمخ کیوم یوحد الله حج عمره به کول وی ابغض دا شیو نما تلات عزا دی ویبغض الله تول عزا په درګاهونو به یو شی حلال شو نو هغه به نه خور ولا یاکل ما ذبح علی النصب و دین ابراهیمی وکان یتعبد علی دین ابراهیم ولل ایمان احکام شرایع دی ایمان ولل ایمان طریقې د دعوت ولل ایمان اهل الايمان ایماندار زتنو معلوم ما معنا وکړه په طریقې د اصول د ایمان اجمالی ایمان پیغمبرانو ته قبل النبوتونو قاضی عز لیکی چه انبیاء معصوم قبل النبوت د جهلنا چه اللہ نفی جنی د صفاتو د الله نه او داغی دویم آیات په سورت یوسف نسوی فرسم قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم ما تلوته علیکم ولا ادراکم به من کتاب چې قران شي او خاد نزول د قران نه جنس کتاب تورات انجیل زبور مل کتاب لیکل مسله یو ایمان اجمالی دی تا مخکې د زده کړې د قرآن نومې زده کیږي ایمان تفصیلی په غیر د قران نه نزد کیږي ها ما كنت تدري مل کتاب ول ایمان ایمانیات او ذکر قران کړي دي پاتشو جزئی ایمان ایمان اجمالی نغه د قران نمخ کی مشهور خبره تعلمنا الايمان ثم تعلمنا القران اجمالی ښا تفصیلی بغیر د قران نه نزد کیږي نسوي صراط الله الذي عظمت تشان دلاری اشاره دا دلیل توحید عقلی تا او ذکر شو لله ملک السماوات چې ولایت کلی د الله ذکر شراب الله الذي له ما في السماوات وما في الارض سلورم کی له ما في السماوات وما في الارض له ما فی السماوات و ما فی الارض خاص تا الله په اختیار کی الا خبردار حقیقتا ظاهرا د انسان ملکیت ته خاص الله تا ورګرځیدل د ټول کارونو دی حمیم شورا پدې کې دفع د دریو شبهو شو امتیازات د صورت چې صورت د نور نه ممتاز د دریو شبهو او دری دری پیری هر شبه دری دری پیری ذکر وا جواب یو سر کې ما ویلیوم دو چې درې وړه شبهه او قانون دا کړی عظمت ته شان د توحید چې امن دی امن په توحید راځي په دنیا کې او ما ویلو چې لا تقوم الساعه حتى لا يقال في الارض الله مریم هم دا مضمون ذکر کړو درم شامو حکمنامه د مؤمنو منلا د نو ويستغفرون لمن في الارض مؤمنان موحدان صلورم شرع لكم من الدين ما وصى به نوحان شرعان تو خلاف دي فينظم اهل في جنيه دی توحید پر خلق را بلا وم ان الذين يحاجون في الله والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له مناظری کی کته پیغمبري الله در سره خبري اقسام دو وحي وما كان لبشر ان يكلمه الله الا وحيا او من وراء حجاب سوار لسم مکی سورت ته ترتیبا 43 او په نزول کې بعد الشورى وقبل الدخان مقاتل وی چې دا مکی صورت ته لیکن یو آیات پکې تا مدنی 45 د حمی مومن دعوه پیش کړه سجدی سلور اعتراضات شورا دری نو شپږتیا به دې صورت جواب ورکي ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعه إلا من شهد بالحق وهم يعلمون خلاصة دري دلائل عقلية دري نقلی په ابتدا کې تمهید په درمیان کې دو ځله التفات په سوی اهل مکه او په اخر کې دعوی صورت په دې صورت کې چې وګوري نو یو دوی چې الله رضا دې زموږ په شرک باندې او ماخذ شلم ولو وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم رحمن رزاري ما عبدناهم دویمه ته توحید مسله کوي نو ولې زموږ پلار نیکه په غلطو ماخذ دویشتم بل قالو ان وجدنا آباءنا على امه مشران خپل په یو دین مندلیو او موږ دا غو په قدمونو روانیو زور پاټه کې ټینګو وهم يعلمون زمن په شک الله رضا یو او پلار نیک په غلطو دوا که پیغمبر وې مالدار بوي درې سفارش کی ولد ولی دا الله نه زولی نشتا مناسبت د دې صورت او د ماقبل سره شورا کې د دریو شوبو جواب نو زخرف د یوې شوبې جواب وکړو او مرکزی شوبه پکې یوا ده نور ما ذکر کړ چې پنځه شوبې دي شورا کې جواب د شوبهو لکه مثال په تور انک لتهدی نو حان من زخرف هغه د هدایت نسخه کوي بیان د صراط کې صراط الله الذي له ما في السماوات چې قران دی شورا کې انک لتهدی نو زخرف داغي بیان کې عیسی علی السلام چې انک لتهدی هغه هدایت دادی شورا کی ويزيدهم من فضله نو زخرف وی الا من شهد بالحق شورا کی خاص دی مسلی توحید ته خلق برا رابلا پین لسم کیو او استقیم پدی لکشا من القرية العظيم ربطنا یوازی دا ندی صورت چی اگوری علائی کئی جور مطالعه او کار دی ورته ویلی په دې مخ کې صورت کې زجر للمشرکین نو دلته زجر ورکی به اقسام الشرک مخ کې حجتهم ضاحزه نو دلته د دې هغه دلیل ذکر کړي شلمی وشتم کې وقالو لو شاء الرحمن ما عبدناهم يوشتم اما تيناهم كتاب من قبله فهم به مستمسكون تفصيل ان شاء الله راشي سورة دعوة رد شک في الشفاعة مشهوره شوبه مرکزی شوبه هم دغه او مای که تفصیل ګوري نو په دې صورت کې فقالو قالو سره اعتراضات را نقل کړي اتبا په پدامه لاړ شي او داغی جوابونه بی سورت دری بابا کا اول چتیس پوری صداقت القرآن بالطرق التسعه زجر تخویف دنیوی ادله عقلیه زجر په مشرکین بالملائکه دلیل نقلی دی ابراهیم علیہ السلام نا او تزهید فی الدنیا چتیس پوری اول باب انا جعلنا جعل پیدا کول نو دین خدا پتو شو چې قران مخلوق دی یو جعل راجی دی عربی ته توصیف د قران بالعربیت په جعل کې معنا د تصویر پرتا ده قران الله وی ما په لغت عربی را لګلې دي دویم جعلنا په معنا د سمینا دی توجیه ته غره ویلی دی جعلناه قرآنا عربیه درم جعلناه په تقدیر او په لوح محفوظ کې تقدیر لوح محفوظ حضرموت نه سړی راغی ابن عباس رضی الله عنهما نه تاسو کوي چې قران کلام الله دی او که مخلوق خلق دی روح المانی د دې پتاي کې قصه ذکر کړی دا هغه کلام الله او دلیل ولستو حتا يسمع کلام الله د الله صفت دی هغه سړی دا آیات وی چې ان جعلناه قرانا عربيا ابن عباس رضی الله عنهما جواب ورکو چې الله لیکل دی په لوح محفوظ کې لوح محفوظ سوره بروج پدې گواه مشهور دا چې من کلام دو قسم کو لفظي او نفسي د تقسیم بدعت خطیب شربینی تفصیل کړی دی او مذهب د امام ابو حنیفه رحمه الله مناظره د امام ابو یوسف او رجوع د امام ابو حنیفه رحمه الله مذهب د امام ابو یوسف ته چی شرق د فقه اکبر شر العقیدت التحاویہ صفحه 188 کتاب روی للعلی الغفار را لګلې نه مونږ دې لره قران په جبه عربي افنذرب عنكم الذكر صفحان وانه في ام الكتاب په عليك لوح محفوظ لعلي حكيم خامخا اوچت حکمتونو والا دی لعلی حکیم ما زکه معنا وکړه چې محکم ممنوع من الباطل حکیم مؤمنان لرب الجنه کافران لرب النار حکیم مکو مکی والا او کتا سن منئی نو فإنه لدينا الشريف مضمون په لند الفاظو روخانه او واضح کتاب چې نوم په لوح محفوظ کې لعلی حکیم دی عمل په وکړي دا پښتو د سرو منی کوم لیکل شي نو کنه سورت کې اسماء الله الحسنا شپږ ذکر کوي العزیز العلیم رب رحمان الله الحکیم حمیم شورا تکلغون یو ګوري نو دکی تمهیدو پینزل سیاتون تمهیدو دو دعوی وی پکی توحید مسئلہ شرک پی تصرف او په مسله د توحید اجماع د انبیاء علیهم السلام چې په دې مسله اجماع شرع لكم من الدين ما وصى به نوح والذي اوحينا ټول څوي ان اقيموا الدين کله کو چلوي دین دلی مو جوړوي په دې کې نو تمهید نرستو خاتمه لله ملک السماوات د دوړ دعو اعاده کوي لله ملک السماوات مسله د توحید ذکر کوي او زجرونه ورکی بی اقسام الشرک په دې مخ کی صورت کی دعوت او فیصله د قرآن رازا کتابو راوړي دي من سره کتابونه دي میزان ته پیش کا اغوی له زورنه افنظربو عنكم الذكر صفحا ان كنتم قوما مسرفين زجر للمعرضين ده ایا او بغرزم تاسو نه دا قران نصیحت په اړولو سره اړولې ان کنتم قوم مسرفین سره د دې وجې چې تاسو مشرکانی قوم مشرکانی نوې داسې نه ده نون به قطاده معنا کوي قران نرالیګم نصیحت نرالیګم صفعن پاړولو سره ان کنتم لئن کنتم ابن عربی وی ضربه اولوی دریاب دیخوا او د دې قسمه قسم معنی دي لکه دلته معنا ګرځول شو اعراض شو ذکر نبرات دوی ته هیڅ پیغمبر مگر دوی به پاغي پوری ټوکې پښاړي کولی فاهلكنا اشد منهم مخکی مسبب ذکر کو استهزان اوس سبب ذکر کئ سبب ذکر کن اوس مسبب ذکر کئ حاصل چې د مشرکین عرب نه طاقتور او تنومند هغه می هلاک کړی دي هلاک کړی می سخت دوی نه پنیولو کې اتیر شوی نه قانون نړمنو حالات تړمنو کم ځای کې په دې مخکینی صورتونو کې ومزا مثل الاولین تمهید ختم شو ترغیب و زجر و صداقت القرآن ترغیب بالطرق التسعه کته تپوس کی د دوی نه چې چا پیدا کړی اسمانونو نکا نو وی بدوی چې پیدا کړی دي پر زور اور ذات زبردست ذات چې پوره الذي جعل رسمی صفات په منی هغه ذات چې ګرځولې دا ستاسو د پاره ځمکه مهدن بستر دارام مهدن طالب العلم سپوګونه ګرځي رومبه سفر د بنده په شپیر تاو لوی بسترام په مخ کړی و والد مرحوم را سرو بدرنګ شیخ والد مرحوم را پوری وت شیخ صاحب زما بستر پردې مې نشو مسله وفقي یو بالغ کې طالب ته وی دانو وتاړه شیل ته وردا کټ نه راتاو بستره ختمه یو څادر یو مسله. او یو بالښت کې او زیدی ته قران رجستری سی قلم جعل لكم الارض مهدا بستر د آرام خوب دلنه دې درغلې ولی ځان له خوب ورولي آرام پسند وې د اودو خلکو میخي کټی وروړي زمون طالبان ذکر راسي دي دا نمونه آیاتونه چې ذکر شي نو پاره کې اثبات تدریو مسلو کیږي توحید رسالت قیامت دلته وی چې دا وچس مکه می تازه کړه نو دغه سي تخرجون تاسو برويستې شي خلق الازواج حیوانات نباتات اوصاف اعراض زمانیات مکانیات ازواج او مذکر او مؤنث زوج چې د یو بل سره مناسبت لري تکمیل لفظ د زوجیت ذکر کی لکه سور یاسین 36 کې او زاریات یو کم پنوس ستم کې لتستو علی ذوره چې برابر شي تاسو په شان راغی بیا کوي نعمت در خپل کړ چې برابر شي تاسو پاره علی ابن ربیعه تابعی دی علی رضی الله عنه چې سورلای ته خوته نو الحمدلله درې پیری وی الله اکبر چې امیر المؤمنین ولې دی وخندل وی رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه شکار کړو حدیث مسلسل بالذکر وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ رب فلتا لمنقلبون پرته زجر دے بشر ایدی صورت کی زجرون دی داومن اللہ خالق دے قادر دے نبی اللہ لالوات سنگ جوڑائی مشرکین هم دا خبره کوي چې فلانه بزرگ د الله ولد ملائک بنات الله فلانه ولید الله نازوله وجعلوا له من عباده جزءا جزءا شریک یو قسم ټوکړه شو د دیو جن قطاده معنا د جزءن کی کل معبود من دون الله اکثر مفسرین معنا کوي د جزءن د دو عقیده چې ملائکه بنات الله دي لونه دي جزءن استفهام انکاری بیانی ولی دی دغینی چی پیدا کری دی لونه اغورکی تاسو پزامنو امین قضا الله قادر په اولاد ورکولو نو تاسو ځان لزامن الله له جنتای چې قادر الله دې نو تاسو لزامن درکې ځان لونه الکم الذکر وله الانسا تلک ایزن قسمت ضیزا الکم الذکر وله الانسا چې جنس د نارینا اشرف ته په نسبت سره جنس د زنانه تا واسفکم بالبنین الله قادر دی نو تاسو لاله کان درکې ضرب للرحمن چې بیانې د رحمان ذات د پاره په صفت کې شي مخدد تکتور او د غم جنې د غم نړک بما هغه سیز ضربه چې بیانې رحمان ذات د صفت کې دا بل طریقه ده هغه مخلوق چې تاسو طبعا ځان لره بد غنئ لیکلی کې اوس وخت نه ریوای دی زیوش دزر دزر دزر دزر پټاخی اسراف جینای دا ژوند پښوی ده د پښتنو په ملک کې نه علما ور کوي ستر نه علما کوي نه تبلیغیان کوي دا او بشپګ نمبر وي موږ به درس کو نه پکار ده چې عمل پیوکړي طبعا ځان لا بد غنئ او الله ته دغه نسبت کوي نو دني نه لوی بي عزت کوم دا سورې نه حل لغونی وګوره او دا یا ته پنځوستم 58 او من ينشأو فی الحیتی وهو فی الخصام غیر مبین ایا هغه څوک چې پرورش مومي پالنې کې دي شي په کالو کې احال دا چې په حالت د جګړه کې غیر مبین صفه خبرې شي کولې غیر مبین صفا خبر نشی کولی اغا اللہ زان لر بنات کی زجر په بل طریقه چې زنانه ضعیف وجینای ځان لګه کوداله منی عادت کوا او من ينشأ في الحية د ځان نه جنې مو جوړوا زم ضعف ته کلام دا د حیا د وجي نن خو حیا نشتا وهو فی الخصام احال لا چې په حالت د جګړه کې غیر مبین صفا خبر نشي کولای خپل مقصد او دلیل پوره نشي کار کولای او من ينشأ في الحلوه حليه او هو في الخصام غير مبين جعل الملائكة الذين هم عباد الرحمن دا مخکینی جعلو غني دي ملائكي اردو کې ورته فرشته وي فرښته ورته وي مقصد دا چې زمنګ په ذهن کې هم هغه بوی د عقیدې شرکی دی ښا چې دا فرشتي چرته مؤنث دي نه نه نه عقیده ولا ساتي چې ملائک سدي هم عباد الرحمن ازان له تعبیر کوي جسم نوری يتشکل باشکال مختلفه نه هم ملائکی فرشتي فرشتي نوم د مؤنث مونږ بیو چې د مشرکینو شرک او کفر پنځه قسمو یو ملائکه بنات الله جز دویم بنات الله دریم دوی ته زنانه وی سلورم د دوی عبادت به کاو او پنځم د دین شرک نسبت الله ته کوي وقالو لو شاء الرحمن خکاری گنی وی دوی شکوا په عمل د شرک باطل دلیل مشیت د الله دلیل ګرځي پر رضا د الله لکه دا نمونه مضمون نحل انعام کې تیر شوی دی ویلوی که غوخته رحمان ذات بندگی منوی کړی مونږ دوی یو ما لهم نشته دوی لره پدی هیڅ دلیل تا ته څه پته ده دویم ان هم نجدی مگر پتو خبری کئی یخرسون بی دلیل خبره اٹکل پتو خبره وقالو لو شاء الرحمن خکاری گنی خواه ام آتیناهم کتابا من قبل د مبتدی توبه نه قبلیږي دا غي مقصد هم داري چې دې خپل کار ته ګنا نه وي کدا دې رښتما چې راشي نو عنکبوت روم ملګرو ته په لوړو یو وای زمیدار ته وای شړ ام اتیناهم کتابان درم د تیرا امامتی مشهور وا طلبا عجزی و پوخا تیرا د بلال ملکانو لوی امامتی کولا شپږ وزر روپۍ د ټول کال خرچه باوه طلبا اپیم بو په دې ملک کې چا خو ورته کسب وي او چا به یو میاش مزدوري وکړو خوږه مزدوري بوا دا به وستو هغه علم قدرمنو اوس زمونږ د مدرسې خو حال دا دی چې طالب العلم کا سیره خو علم نه لګی جمعه ګل زیارت ګلی اکل خود بود درز نه لاړ شي خو اتوار راځي هغه به څه سبقي ښه هزور تکل کلامیم چې مړو سعودي ته چې څوک لاړ شي نو بیا و اته کاله اوس خو ډیر زیات لګی نه پکې اختری نه پکې شو قدری دا خو څو یو عالم د دنیا تیر شوی نو یو صحیح عالم په اعتراض کو چې تاسو میاشت کې قران څنګه خای بلې قرضو کې هغه راشه ویتا پیرډ د بخاری ګنټه اخلي لکه مونږ تیر کال دوه نیمه ګنټه اغستم نو چوټای تی لري کړی نو زمون دی ته وګوره مونږ سو دروځي سو ګنټي ویو ستاره غینه بیا هم ډیر ملګری نن سبا لكل شيء آفة وللعلم آفات طالب العلم ډیر لوی نادیده تړي بیا د فراغت نه مخکي چې روزګار د تنې میلو واده مکوا عزیزان شرمای خورلنی اوس نشتا نن سبا به طلباو سره چې چا دا کوزغوڅې کړي دي چینګداري نو پرزول به یې ورسره دا پلانې جو د دومره قیمت جوړه ده ازما جدا سي والله اعلم چې په زور کې به چرته یو خزایي کنه به چې خاون بنه تنګي چې دوی پاغي دلیل نیون کی مقصد دا چې ساده خبره لکه څنګه چې د عقل نه خلاف ده نو د وحي او د نقل نوم خلاف ده ما لهم بذلك من علم ام آتیناهم کتابا بل قالو بلکی وی دوی مندلی دی من مشران خپل یو طریقه باندی امنگ داغو پا قدمونو من روانیو زور پاٹی که تنگوائی خواه او من ینشع هغه څوک چې لویول شي په کالو کې او هو فی الخصام غیر مبین په مقابله کې نه بیانون کې مقصد ماوی د آیات چې زنان کتا د کالی نه بغیر خسته نه ښکاری تعلیب ګوري غوته یې دا ورسره وکاش چې مشران زم ژوندۍ او غوتای لیدلې یو ما می سوات راغستو شیخ په طالبانو کار کو نو زجر راکړ چې وخت می سوات نه دی دانه چې می سوات می خلاف وو زوړ پاټه کې ټینګوي وكذلك ما ارسلنا من قبلك من قريه من نذير تخويف دغنی درالیگلی پخاستا ویس کلی کی هیچ یرون کې مگر ویلو بی حد مالدار لغوی مطرفوها بی حد مالدار لغوی مخکې وی لو شاء الرحمن ما عبدناهم مونږ به دوی نه بللې د عبادت معنا ما په بللو سره زکه وکړه چې د حوامیم دعوه فضع الله دی بی دلیل په چا پسې تلو قران سنت پرې خودو دا هانی کی بربادی لکه مشرکان ان وجدنا آباءنا على امه واخره دا تقلید قالو ویدی انا یقینا من بما پاغی چرا لگلی شی پاغی انکاریانیو الزامی دلیل دی بل فرض ستاسو د مشرانو خبره د فیدی ده لیکن چې د الله د طرفنا یو ډیر د فیدی خبره راشي نو پکار دا ده چې تاسو هغه خپل پری دی او د ډیره فیدی په سیلار شي دنیا کې هم داسې کوي پلار ته خبرو کې د بل درته زیاته فایده منه معلومه شي نو د دنیا په معاملاتو هغه پسې ځي بل فرض د ته مجارات الخصم ویل کیږي مجارات الخصم سړې مخ خپل په غب شپ کې بلې په روان کې نو چې بلې ته ورسی چټ کې ول دي کور کې دین کوم داسې ومنه کنه قال ویل اگر کې مې راوړې تاسو ته زیات د هدایت دغې نه چې مندلې تاسو پاغې مشران خپل قالو دوی یقینا مون پاغې چې را لګلې شي تاسو پاغې کافر یو امکانیان فانتقمنا منهم تخویف للمنکرین او تسلی پیغمبر پاک ته کوم شرمنه نو ابراهيم عليه السلام منه او عربو ځانتا په دین ابراهیمی وی اتباع د مشرانو که دلیل شرعی نو د ابراهیم علی السلام ولې خلاف کوي او ابراهيم عليه السلام د خپل پلار ولې خلاف کوي مې په دې صورت کې رد په دلیل د مشرکانو یره موږ د پلار مونږ څنګه کله چې ابراهيم عليه السلام مې صورت کې درې دلایل دي تفصیلی یو د ابراهيم عليه السلام نظر راغی وجعلها کلمتا باقیه او پاتې کړی د الله کلمې د توحید لره پاتې فی عقبه پالوات داو کی د پاره د دې چې د مشرکان واپس شي توحید ته سلګي روزه به یو کوي دین په پرې دی اول سبب د انکار بلکې فایده مې ورکړې د دې کسانو ته التفات په سوی اهل مکه ما ویلیو چې په صورت کې د دود شبهو جوابونه الله زمو په شرک رضا او پلار نیکه په غلطو نو څنګه دریم راغی که پیغمبر وې مالدار بوي قريتين مکه او طائف د مکی په عظیم کې دو قولا ولید ابن مغیره قرشیو دین عطبه ابن ربیعه د طائف په عظیم کې د مفسرینو پنځه اقوال ابن عمر الطائفی کلی مکه او طائف من احدامه پکې زکه وی چې یو سړی د دوه کلو نشي کېده یو د دوه کلو نه چلوي حنان نوابان اهم یقسمون رحمت ربک جواب دنیا یو ذلیل چیز دی هغه تقسیم د دو په اختیار کې نشتا نو عظیم نعمت چې نبوت ته هغه څنګه د دو په اختیار کې ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات فعليهم ما عليهم عهده وګوره صدارت لا پرځول کوي دنیا جنگي ټولا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات سین وګوره د بوټو خاندان سټیشن پکې زرداری سټیشنې پکې روانې دي مساوات چغه اسی ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات د دنیا نظام به خراب شي ورته کړي مې دي ځینې د دوی لره له پاسه د ځینو په مرتبو کې چې اونه سیزی نو د دوی ځینو نور لره خدمتګار سخریا استهزاء معنا نه ده چې پښای ور پوری کوي رحمت طرف ستا ډیر غره دی دا مینه چې جمع کوي دوی مرقات کی رازی انزل الناس منازلهم لما متاع الحیات الدنیا مگر لګي مزید جون دنیا او آخرت بنز درف ستا د پاره د متقینو دنیا دومره ذلیل چې د مؤمن د شان سره دغه مناسبت نشته حکمت الهیه دی کټول دنیا کافر لور کوي ټول به کافر شي ټول مؤمن لور کوي ټول به مؤمنان شي دنیا تزن عند الله جناح بعوزه لبیوتهم د پاره د کوټو دا وی سرو سپین خزل جایز سره کوم روایت کې من راغلی دا تکبر اسراف پکې تکي حق د الله نه ور کوي خورلانی مسله دا ده چې الیوم د دوی سره د دوی کمرې اوس یو کمره کې نه ځایږي کراکرۍ دکاني د باړی مارکیټي ورنانو سره به داسې ټوکی او داسې جامې چې هغې ته به التفات هم د سره نه کړی منګک پې مهربان شي اسوري سوري کی نو سرو د سپینو نصاب مخه دا ټول کړنګ کړنګ دی قیمت تواچا او دا غینه نقدي ورکا وزخرفن چا چې سترګې پټې کړې یا شو د یاداشت مهربان درحمان ذاتنا یعرضو زانیړون کو نظر کمزورې کو او د دویم باب شروع تر ستا ساٹھ پوری زجر تخویف للمعرضین تسری صداقت تا قرآن دلیل نقلی اجمالی واسأل من ارسلنا من قبلك من رسولنا او دلیل نقلی تفصیلی ولقد ارسلنا موسی یو د موسی علیہ السلام او ورپسې د عیسی علیہ السلام ولما ضرب ابن مریم مثلا اذا قومك منه يسدون ومن يعش عن ذكر الرحمن شاكي حتی متعلق غواړي یستمر العاشون علی مقارنه الشیطان منی نه تر دې چې راشي مونږ ته وی با یا لئی هی ارمان دې ومن زموستا کی دریوانه د مشرق او د مغرب چې تاسو په عذاب کې حصہ داري انکم فی العذاب مشترکون دنیا کې یو تکلیف عام شي د سړی تسلی پیدا شي چې یوازې په معنا ده اذ ظلمتم او هغه خبره ده چې انکم فی العذاب مشترکون دویم اذ ظلمتم ایوم مبدل منه کو اذ ظلمتم دی بدل کا کلا تاسو چې تاسو په عذاب کې حصداري اشاره چې ظلم خو په دنیا کې دی اول علت یقینا تفلانا نیغا لذکر لکا دا شرافت دې ستاده پاره او قوم ستاده پاره ازر د چې تاسو وکړي شي تاسو نه البته تاسو به کولې شي ولقوم عرب قاتبه پیغمبر علی السلام می تپوس ته ضرورت نشته قد اکتفیتو ما تپوس کړی دی دویم من ارسلنا من قبلک من رسولنا اهل کتاب بعد انبیاء علیهم السلام داغونو تپوس کا دریم خطاب پیغمبر ته مراد امت سلو تاسو تاسو کوي وس امم مراد دی من او دریم کتب مراد دی کتابونو کی نظر وکړئ تپوسو کا من دا غچانا چرالی گری دی مون کو خاص کیگی کیو سوچ او په کار دا خو چې سوچ کړي نه یو مونږ دوی ته نه خود نه مونږ دوی ته هیڅ نه هم معجزه مگر هغه به ډیر لوی او د ملګری نه ما ویلو چې نه داغي علم به ورته حاصل شو سړی ته یو علم حاصلی نو چې د دویمه حاصل شي جو اکبر شي کنه زیات شي الا هي اکبر من اختها هذه اختي دغه معنا هم دا ده چې دا زما په شان ده اخت هذه معنا خور نه او ما ویلو اعراف 107 108 130 133 هغه نه معجزات موثره طریقه چې ښودلې یې ده تا ته یا ایها الساحر ادع لنا ربک دا ندا چې دوی کړی دا په خپل عادت کړی دا اخته و مخ خوله چې څنګه اخته شي هغه اخته وي دو موسی علیه السلام ته په دروغه وي یا ایها الصاحب معجزه د سحر سحر دغه وخت کې چرچا دویم مفسرین لیکي چې د دغه زمانی محاوره دا وه چې عالم ته به ماهر عالم ته به ساحر وي دریم زاد المسیر لیکي اے زرورم پمنګنی په جادو یا ایها الساحر اے پوها باندې ما ته ولي اواز په فرعون په قوم خپل کې وی وی قومه علی سلی ایان زما د پاره ملک مصر نظام قانون مصر ادا ولی چی دی تجری من تحتی اول علی ملک مصر نظام قانون خود چلو یو دلی ادا ولی تجری من تحتی روانی د حکم زمانه معاشی نظام اغم زما پلاس کې دی هذه لنعم تجری من تحتی خازن معناوی بیامری ام انا خیرون فمانا دا بل بلکې زه غواړم دا سړینا هو مهین چې سپکو ذلیل نه هو مهین ما ویلو چې د قرون اولا دا پاتې شوی دا چې حق پرستو ته بیوقوف او ذلیل ویل شوی دی لکه خدم چې جمع خادمین یا مصدر دی اطلاق کیږي په جماعت باندې هم سلف او اطلاق په متقدمینو باندې کیږي که خیو کبدی سواء کان شرا او خیرا او دغه وجه دا چې کله سلف په معنا د مشرانو شي نو قید د صالح به سره لګای سلف صالح فرق په مابین د سلف او د مسل کې سلف تیر شوی نمونه د عذاب مثل واقعه د عبرت سلف مقتدا د هغه چا د پاره چې علو او فساد کوي مثل خبره عجیب شان والا سلف د دوی په شان په زمانه د دوی کې مسل چروستوي سلف مخکي مسل وعظ درستنو لپاره پنځم سلف بني اسرائيل درستنو لپاره مثلا ولما ضرب ابن مريم مثلا اذا قومك منه يسدون په دې مقام کې شی اعتراض کوي چې تاسو د قران کریم نه آیاتونه وستې دي د رب دا زجر دی او تمهید دی واقعي دی عیسی علی السلام ته چې ان هو الا عبد جدال عناد د فرعونانو ذکر شو موسی علی السلام سره فاستخف قومه او زید عناد د مشرکین ذکر کوي مشرکین چې دا تاسو شریکان چې جوړ کړی دي نو لکه نصارا او عیسی علی السلام نو دوبوی چې زمون الہ ورده او کده محمد صلی الله علیه وسلم نو ولما ضرب ابن مریم مثلا اذا قومك منه يسدون زمنګ دا وره دویم نبی علیہ السلام او فرمایي چې مجعول الہ د دین کی اجازه نشته 45 آیات کې علیہ السلام اولوہیت هغه ته ورکړې شو مجعول الہ دریم چې اعتراض په پیغمبر علی السلام کوي چې تو انکم وما تعبدون من دون الله حسب جهنم عیسی علیہ السلام داغه بندگی شوی دا نغه به جهنم تزي قران جواب ورکي ولما ضرب ابن مریم مثلا حاصل دا چې عبدت الاسنام دین چې دعوت هم دی لور کوي چې زما بندگی دی وکړي شي نو حسب جهنم لیکن چې هغه په خپل ژوند کې من کړی او خلق ور پس رواني هغه حسب جهنم نه هر کله چې بیان کړی شو زید مریم په مثال کې په دغه قوم ستا منه یسد یسدون ضربوه لك نه ذکر کوي دوی تا ته دا خبره مگر د ضد د پاره بلکې دی قوم دی جګړه ما پلا شغا نو مگر بندو چې نام مکړو پاغو ګرځولې مې غل رو درولې شی بنی اسرائیل لرا ولو نشاء لجعلنا منكم ملائکه تخویف دنیوی وغومن پیدا بکو ستاسو نه فرشتي ملائکه پس بدل ستاسو فرشتي پزمکا مشری بکی و انه عیسی علیہ السلام نخد قیامت قرآن نبی علیہ السلام مخبر قرآن مخبر د ساعت دی عیسی علیه السلام محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم علامتان للساعه او زما بنيانو لا خوف عليكم نبیر پتا سنن راز عدم خوف انا مغم جنشي ولا انتم تحزنون يا عباد كامل في العبوديه کن علیکم اليوم ولا انتم تحزنون عطا ابن ابي رباح وی کالا وی چور بلکې ودانګې کالا میکون خوشاله نه مخکې مرشم سر سقتی وی پوزی تا ګورم چې د سپیو د خرنشي اوی زغوانم چې مرشم پیغمبر علی السلام فرمایي چې ایتو په سبب د عمل نشي جنت تتلې دلته څنګه وي اورستموها بما كنتم تعملون تلا جنت تا په سبب د فضل الهي درجات په سبب د عمل دیم غټ عمل هغه توحید اورثتموها میراث زکوي چې سبب قویه د من شفه پې نشي کېده لکم ستاسو لپاره په دې کې مې ویلې ازین اخرین ان المجرمین فی عذاب جهنم بشارت کې لس خبرې ذکر وي دوام یو لا خوف علیکم دوا لا انتم تحزنون دری سبب د بشارت مدری ادخلوا الجنه طلاق ازواج التحبير بينزو بصحاف اكواب فيها ما تشتهي الانفس او تلذ العيون امراس ان المجرمين بنصف البشر اشفاق تخفيف اخروي يقن المجرمان عذاب د جهنم کې همیشه دو دی ورپسې کې سسبن پلشیزوینو دو په دې کې نه امیدا ظلم من نه کړې پوری لیکن دوی په خپل ځانونو ظلم کاو دو دی کې یا ګمان کوي چې نو رو پټي خبرې دوی اجرګي دوی ولې نه استاد زمون پسند دوی کړي کی قل ان کان للرحمن روندې عبادت ما نتالی باطلون دویم کوي د رحمان ذات لپاره نائب زبېړم به دشمن وې ما با د ولد عبادت نکاو دو یخوزو چې بحثونه کوي لوبي کوي تر دې چې یو شي درځي د دوی هغه چې دوی تیرولې شو هو الذي في السماعين نهم کی دلیل عقلی ذکر شو نو دا دلیل دی خاص د الله ذات ته چې پزمکه کې متصرف پاسمان کې متصرف ته او پزمکه کې ادي الله تبور ګرځول شي ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعه دعوه د صورت ته دي شوبه ده وادانیه کسان خصوصیت د صورت چې دوی رابلی سیوا د الله نه سفارش وادان دي هغه کسان چې دوی رابلی سیوا د الله سفارش مگر هغه څوک چې اقرار کوي د هغه دوی پوي ولئن سالتهم کچری ته تاسو کې د دوی نه چې چا پیدا کړی دی دوی لرا ضرور به ضرور خامخاوي بدوی الله چتا اوړې دې شي وقيله يا ربي واو د قسم کا قسم می په وینا د پیغمبر چیر بدا قوم ایمان روړي لاعذبنهم و په معنا د ربکا ډیر ظلمور وینا د پیغمبر غور کوم دریم و عاطفه کا وعنده علم الساعه وعنده علم قيله د جدائی فسوف علمون زرد چپو بشری عاقبت تا کفر خپل زرد چپو بشری چترشتی نئی زرد چپو بشری راتو عذاب تهدید شو تنبیه چې مشرکان خپل الهو ته شفاعت دا سنوي نو دې صورت کې غذکر شو نو ولا ان سالتهم من خلقهم لا يقولون الله ممتاز په نفي د شفاعت قهري صورت ممتاز په شان د عيسى عليه السلام ولما ضرب ابن مريم مثلا اذا قومك منه يسدون واسمع المن ارسلنا من قبلنا واسأل من أرسلنا ولما ضرب ابن مريم مثلا اذا قومك منه يشدون شري وهلي شوري كو